نقصان دی یو سړی به عالم وي حافظ وي قاری وي دین بس دکای او دارنګي دین بخای او مقصد داغه بر ریاکاری وي داغه مقصد بسوی ریاکاری وي نو دا سزا وایله ملاوی رواه الترمذی قال المحاربی محاربی وی دی دا یو راوی د دې حدیث ته وای دې د مراد سری یعنی الجورا ظالمان حکمرانان یاد کم عالم او قاری چې د ظالم امیر د ظالم عامل گورنر وزیر ملاقات تزي نو ایدا الله لړر بدیش او کدا سی چې هغه عادل نه قران او سنت باندې عمل کوي نو بیا غلط لسی درستیا خو راغی وای صحیح یعنی خلیفہ چې قران او سنت باندې عملی دا خدای الله سور دې په مخلوقاتو باندې دا غي ملاقات تا خدای الله دوست وي دا الله په اولیاءو کې نو کچري نیک دی او ورزي نو بیا جیز دی او دا موږ دا ورتل هغه وخت کې چې ته د مال پته مورځي او سبا باغه د خپل ظلم د پارستا په دینا سي دلیل لسی او کدی د پار ورزه چې امر بالمعروف کی نهی عن المنکر کی یا غته د ظلم د نقول مشوره ورکي نو بیا دا پدی کې دی وان علی